نقص عليك مون بیانو بیانو لولو پتا باندې احسن القصص د ټولو نخ بیان احسن البیان بما اوحینا الیک هذا القرآن په دې سبب چې وحی کیږي تا ته دا قرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين او یقینا توی د دینه مخکې د بی خبرو نه دا قصه تا ته پته نه و قال هغه ورته وی یا بنی ای بچړیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ته م بیان و دا خپل خوب خپل ورونو ته فیکیدو لک کیدا نو دیو بستا خلاف سازش کی ان استا در په آزار بشي ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پرخکار دشمن دی وکذالک یجتبیک ربک او د دې خوب تعبیر ورته بیان کو چې دغه رنګي به منتخب کوي تعالی را ستارب په نبوت سره ويعلمك خيبتات من تأويل الاحاديث معامله فهمي د خبرو ته تر رسیدل تأویل د احادیثو یعنی د خبرو تأویل کول د خبرو حقیقت او د خبرې ته تر رسیدل دلته یوازې مراد د خوبونو تعبیر نه دی بعضې خلکو معنا کړی د خوبونو تعبیر به درته کوي نو د خوبونو تعبیر هم یو علم دی خو دا خو یو ډېر معمولي ونې کم علم دی اصل خبره د ټولو خبرو حقیقت ته رسېدل معامله فهمي او فقاهت به تاته درکوي ويتم نعمته او پورا کوي بخپل نعمت عليك بتابني وعلى آل يعقوب او په آل د يعقوب باندې کما اتمها لکه څنګه چې پوره کړه او علی ابویک ستا په مور او پلار باندې من قبل د دینه مخکې چې ابراهیم او اسحاق دی یقینا ستا رب علم او حکمت والده لقد کان فی یوسف و اخوته یقینا ده په واقع او قصه د یوسف علی السلام کې او داغه د ورونو کې آیات نخي عبرت او دلالت په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې للسائلین د پاره د تپوس کوونکو دا چا چې تپوس کړي د دیو د پاره په دې کې عبرتونه دي دلائل دي د نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم نو واوري قصه اذ قالو کله چې ویل واغوی له یوسف او خامخا یوسف او اخو او دا غرور دا یوسف علی السلام او بنیامین د د بل رور دی دا د یوې مور نه دی او دا نور روړه د بلې مور نه دی نو دیو کله وی یوسف او د ضرور احب الی ابینا ډیر محبوب دی زمونږ پلار ته دیو منا زمونږنا ونحن عصبه او مونږ خلوی ډله یو لوی جماعت یو ان ابانا یقینا زمونږ پلار لفی ضلال مبین ف داسې صریح خطا باندې دی یعنی د په غلطۍ باندې دی په کار د چې توجه مونږ ترا کړی وي ځکه مونږ ډیر یو د ادم بلې قبایلو کې چې کله میراث تقسیمیږي نو ګوري ځوانان د چا ډیر دي نو چې د چا الکان ډیر دي کنه ځوانان نم دیو ته مال تقسیمیږي روسته که بیا څوک ډیریږي نو ډیریږي دي د چار څومره سجي دي د میراث د تقسیم طریقه خو الله خودلې ده پاغي باندې تقسیمول پکار دي نو دیو بیا سوی ان ابانا لفی ضلال مبین نو فیصله وکړه اقتلوا یوسف یوسف قتل کئ او ترحوه یی لری چرته وغورځوي اردن یوې زمکه ته د سره پر یخل لكم وجه ابيكم چې خالص تاسو ته توجه د پلار تاسو نیوازي شي وتكون من بعده او شی به تاسو د دین رست قوما صالحین صالح قوم یعنی بیا به توبه وباسي دا بالکل زمون درې نه نه زماري د مزاج په شان مزاجو ودا کار وکړو بیا به توبه وباسو کنه نو دا توبه صدا سي او د کمپیوټر کې یو د ډیلیټ یو آیکن راځي کله کله سړي ډیر شکار کړي ټایپینګ کړي دی ورسې جوړ کړي دي خو چې کله په افسر را نه نوځي نو زر زر هایلایټ کې او د ډیلیټ آیکن په کلیک وکړ څه ختم شي نو دا توبه څه داسې شی نه دی توبه د دې لپاره ده چې تا نه ګناه شوی او دا غینه توبه وبس او دا معاف شي توبه دې د پاره نه چې ګناه به د توبې د پاره کې یعنی توبه د ګناهونو د پاره ده ګناه د توبې د پاره نه ده دا سنگین جرم ده ګناو نه جرم چې سړی ګناه کوي د لپاره چې بیا به توبه وباسمه نو توبه خود دې د پاره ای چې تا ته پته نه و چې دا ګناه ده نو چې پته ولګد نو تا توبه وستله نو چې ته قصدا عمدن ګناه کې داسې توبه الله نه قبلې نو دوی مونږ به شو روسته بیا نیکان جوړ شو کنه توبه واسو دا مشرق میلیونر سکیم راوته و نو ویچ میلیونر جوړ شو کنه دا ټیکټ به واخلو نو بیا به توبه وباسو کنه نو ولې دا الله دومره به خبره ده ستاسو خیال لې په الله باندې قال قائل منهم نو ویل یو یون کې د دیونه لا تقتلوا یوسف موجن یوسف والقوه فی غیابه الجب او وی غرزوی په یو ګمنام کوی کی چرته یوجنه ما دا وجلی جرم دی خو کوی ته جوړ غورځوي او په خپل مړ شي نو دا لکه چې موږ نه دی وجلې په خپل مړ شو ان دا عقل هم سهدي ګر یلتقطه بعض السیاره روچت به کی بعض تلو راتلو قافلې والا ان کنتم فاعلین که تاسو کوون کی د دې کار ځان خلاصون کی نو ورل فیصله وکړه وی ویل یا ابانا ای زمونږ پلار سشوی دی پتا باندې ته اعتماد نکې په مونږ باندې په یوسف او موږ د ده لپاره رښتینی خیر لناصحون رښتینی خیر خواهان یو ولېږه دې زموږ سره سباله یرتع و یلعب چې دې یرتع خپله معنی چې دې سر وکي او لوبي وکي یعنی وګرځي را وګرځي خوراک هم وکي او لوبي هم وکي را سره ولېږه و انا له لحافظون موږ د حفاظت کوونکي یو قال ویل یعقوب علی السلام انی لیحزننی یقینا ما غم جن کی خپکی می چرته دا د دوه خپو شر مخې ونه خوري دا په خپل د پتو چې دوی خو سره لګي نه خو بهرال خبره چورته کو ناغوي وي نه داسې نشي کېدی قالو لئن اکله الذئب وی کچرته دې او خړو شرمخ لیوه ونحن عصبه ومنغ یو جماعت یو انا اذا لخاسرون نو موږ په دغه وخت ډیر تاوانیان یو یعنی موږ ډیر بیکار خلک یو بیا فلما نو هغه اجازه ورکو فلما ذهبوا به نو کله چې بوتلو غلره واجمعوا دیو توی کړل دا خبره ان یجعلوه فی غیابت الجب چې وغورځي په یو ګمنام کوی کې واوحینا الیه موږ وحی وکړه دته یعنی الهام موږ دته لتنبئنهم بامرهم هذا چې یقینا تب خبره دیو لرا د دیو په دې کار باندې وهم لا يشعرون او دیو بنه پويږي دلته کې وهم لا يشعرون د دې الفاظونه داسې انداز د الفاظو چې یو څو معنی مخه ترازی یو خدا چې موږ یوسف علی السلام ته دا تسلی ورکوله په دې کوی کې چې دا کله دې کوی ته وګرځاو او دې ورونو ته هیڅ خبر نه وهم لا يشعرون دویمه خبره ده چې په داسې حالاتو کې به ته دا ورونه په دې خبره باندې خبره کې دا دوی چې کوم وسته وکړه چې دیو ته به پته نه وي دیو ته به پاغه ځای کې ستا د موجودیت وهم و ګمان هم نه وي په مصر کې د هغوی څه وهم و ګمان و چې دا یوسف دی په دې ځای کې به ته دیو ته د دې د دې کرتوت خبر ورکې او یو دا چې نن چې همدغسې د لیونو په شان دیو دا کم حرکت کوي او دیو ته پته نشته دی چې موږ د منډې مقابله کوله ریسم لګو وترکنا یوسف عند متاعنا او پریخه مو یوسف علی السلام د خپل سامان سره فاکله الذئب نو خوړو هغه رزمری شرمخه لیو راغه وی خوړو بس داسې عجیبه غونه خبرو مونږ ټول لوبي کولو د ناستو بس لیو راغه وی خوړو وما انت بمؤمن لنا وتخف من بن يقين كون كني ولو كنا صادقين اگر که یو مونږ رښتینی ینه مونږ رښتینی یو یو خو ته بیا هم نه منې وجاءوا على قميصه بدم كذب او راوړل یعنی راوړو دا قميص بدم كذب لړل شوی په دروغجن وینه باندې دروغجن وینه زکوا چې دا قميص د فارسی کې یو مطلب دروغ ګوره حافظه نه باشد د دروغجن سړی حافظه کار نه کوي ځکه د یو دروغ د پاره خپل دروغ نور جوړول غواړي چې دا یو دروغ رښتیا شي نو دیو د یوسف علی السلام نه کمیس وستو او بیا هغه کوی ته وغورځاو او دا غنه پسې شیخ کار کو دا غي وینه پر کمیس باندې پورې کړه او دا کمیس کور تراوړ وی دای کمیس د ګور دا وینه په لګیدلې ده نو یعقوب علی السلام ته فورا وی کنه ډیر با ادب او ډیر با وقار شرمخو دا لیو ډیر زیات یعنی احترام والو چې زما د بچی نه اول کمیس خپ په قلاره وستو او بیا دغه په خوراک باندې شروع وکړه یعنی په کار خدا و چې کمیس خو دې سره شو کوله را شو کوله مې کنه شرم خلچانه کمیس وباسي نه نغوی ډیر ډیر پوی او ډیر خوخيار شرم خو چې کمیس ته سند دې چې په قلاره استره د بیت وخت خوړلې دي او پوه شو چې څه شوی دي نور ته فرمایي قال بل سولت لكم انفسكم امرا یقینا تاسو د پاره آسان کو تاسو نفسونو امرن دا کامن ناون ذکر شوی دی نکره ده امرن یو ډیر لوی کار تاسو د پاره تاسو نفسونو آسان کو فصبر جمیل نو صبر دی خصبر مطلب دا دی چې بس اوس صبر بهتر دی فصبر جمیل هم صبر بهتر دی چې زب کوم یا دا چې خصبر بکوم خصبر بکوم والله المستعان على ما تصفون او خاص د الله نه بس مدد غوښته کې دی شي باغ سبن چې تاسو بیانوي دا تاسو چې کوم بیان کوي بس د الله نه مدد غوښته کې دی شي دا خبره دلته پاتې شو او الته یوسف علی السلام په کوی کې پروت دی فرمایي وجاءت سیاره نوراغ له یو قافله او حسن د یوسف علی السلام کو یقینا ډیر زیاتو واسروه بداعا او دیو پټ کو دلرا بداعا سامان د تجارت یعنی په شان د سامان د تجارت یو غړو ځان سره پټ کو سغه غوګي ونکو او مصر ته ځان سره ویوړ والله علیم بما يعملون او الله علم ورد پاغه سبنه چې دی وی کوي وشروه او دی واغست خرص کو دلرا مصر ته چې کله ویوړ نو وخت کې چې نور سامان خرڅونه وی والکم د کسو کې اخلي نو خرڅ کو بسمن بخس دراهم معدوده بسمن بخس په لګو پیسو هغه لګي پیسې سوي دراهم معدوده یو سو درهم په دې خرڅ کو وکانو فيه من الزاهدين او دا قافله والا په دې کې بے رغبت هیڅ سره دلچسپي په کې نه و بس پیسې په وګټلې خرڅ کو خلکو قصې مشورې کړې دي چې د یوسف علی السلام د غستو د پاره میله ولګیدا او بس دا خلک را روان دي نو څوک سره راوړي او څوک سپین راوړي څوک د سرو سره تلی او څوک د سشي سره تلی یو بوډۍ په کرا روانه او د سرو زرو یو یو سشي و سره یو غندوره ور سره او چا ورته وی چې دا به د تسکه وی چې د یوسف خریدار جوړېګم نو هغه ورته وی چې دا خو خلک دومره لوی لوی سره راوړي او دومره قیمتونه ته دا وړو کې غوړي څه شی دراغسته نو هغه وی نه چې د په خریدارانو کې شمار شم دام ډیره ده دا ټول خلکو ځان واهیات کیسې جوړې کړې دي الله فرمایي قافلې والا پکې ډېر بے رغبت وو بس په لګ یو سو درهم یې خرج کو نو تشریح هم نه د قران الفاظ دي او بیا چې چا غسته وو وش وقال الذي او ویل هغه کس اشتراه چا غسته ودلره دا د شرا لفظ د غستو د پارم راځي د خرڅولو د پارم راځي چې هغه ستو من مصر د خار نه مصر نه لمراتی خپل خزي دی وی دا عزیز مصر دی چې د دې مصر د خزاني افسر دی هغه اغسته دی نو خپل خزي ته وی اکرمی مسواهو د دزه عزت من کین په عزت سره اوساته عسى ان ينفعنا قریب ده چې د به مونږ ته پیدا ورسې او نتخذه ولدا یا به موږ دې بچي جوړ کو د خپل ځان لپاره متبنا بشي معلومیږي چې بچي نه وو ادا دې نرسته پته لګي یو بل آیت را روان دی د دې آیت نه دا پته لګي چې بچي نشته دلته ول خلکو بچي ثابت کړي ماشوم نو پته لګي چې بچي نشته دی نو زکه و یوسف علی السلام دا به موږ د ځان لپاره بچي جوړ کو وکذالک مکننا لیوسف دقه رنګ زی ورکو مونږه مکن نه طاقت ورکو یعنی د قدم جماویدو زی ورکو مونږه یوسف علی السلام له فل ارض پزمکه کې ولنعلمه دې لپاره چې خو مونږ د تمن تاویل الاحاديث د معامله فهمي ان علم متورکو معامله فهمي د خبرو ته تر رسیدل ورته وخایو والله غالب على امره او الله غالب دی په خپل کار باندې ان الله خپل کار او خپل منصوبه عملی کوي لیکن اکثر د خلکو نه پويږي ولما بلغ شده کله چې ورسره د ځواني ته اتیناه حکما و علما نو ورکو موږ دته حکم یعنی قوت فیصله نبوت او علم متورکو په دین کې وکذالک نجزی المحسنین هم دغه رنګ بدل ورکو موږ نیکانو ته د دې زنه د عزیز مصر د خزي خبره شروع کیږي وراودته التي هو في بيتها دا یوسف علی السلام چې د کمه په کور کې وو مطالبه کړې و مراودت ویل کیږي د بدکارۍ مطالبه ته مطالبه کړې و د خپل نفس دا غنا چاته کړې و التي هو فی بیتها هغه خزي چې د هغه په کور کې اوسېده عن نفسه د د نفس مطالبه اند بدکارۍ مطالبه وکړه او طریقې جوړ کړه وغلقت الابواب او دروازې بند کړې وقالت ویل هیت لک شاب زرزا یې دې رد بدکاری د پاره دا دروازې سمره وي نو خلکو قصه جوړه کړې ده چې یو دروازه بند کړو دی پسې خو بل دروازه او بیا پسې بل دروازه او بیا بل و دن کمره و ستوک نه جوړیږي د دې خبرې ټول دروازې د یوې کمرې دو دروازې هم کې دي شي درې دروازې هم کې دي شي کړکۍ هم کې دي شي خو چې څومره دروازې وې هغه بندې کړې او یوې ته هم تاله واچوله او بلې ته چابیانې بیا یو ځای کې کېښودې نو بیا چې د یوسف علی السلام کله منډه وهله نو دا تالې بیا څنګه کولا وهلې د هغې د پرځان له بیا جوابات کوي نو چې کله دې دا وې راشه راځه یعنې بدکارۍ ته راوغوښتو قال معاذ الله نو یوسف علی السلام وی پناه غواړم زه د الله د دې کار نه انه ربي یقینا دا عزیز مصر زما مالک دی رب دی رب لکیږي مالک ته او آقا ته چې دی ور سره دی احسن مسوایا زما زی او زما ټکانه ډیره بهترینه کړی ده ان هغه خو مال زیرا کړی دی عزت را کړی دی وز دا خیانت کما بعضی مفسرین دا موي چې د دې انه ربی نه مراد چې الله زما رب دی هغه ما ته خټی کان را کړی ده انه لا یفلح الظالمون او یقینا نکامیابی الله ظالمان لرا نکامیابی کی ظالمان ولقد همت به او الله فرمای ولقد همت به او یقینا دې قصد کړو پاغه باندې د بدکارۍ اراده کړې و وهم بها او غبم اراده کړې وې غبم اراده کړې وې لولا الرا برهان ربه کچرته نه ویلې دلې دلیل د رب خپل کچرته نه ویلې دلې دلیل د رب خپل خلکو به کې قصې جوړې کړې دي دلیل د رب داو چې پورن د یعقوب علی السلام شبیه و تر اخکار شو دا او شو هغه شو اسم نه دلیل او برهان د رب دغه نبی دی پیغمبر دی دا دلیل د رب چې رب خدار سه حرام کړی دی خپل رب ورته آیات شو د رب حکم ورته آیات شو هم دقه د حجت دلیل او حجت د حق کذالک هم دقه رنګي یعنی دا برهان ورته خود لنصرف عنه السوء چې واړو موږ دنه ګنا او الفحشاء او بهایي یعنی بدکاری انه من عبادنا المخلصین واستبق الباب او دې دوانو منډې کړې دروازې طرف ته وس پته لګی کنه دروازې واستبق الابواب نه دی دروازو ته نه دی منډې کړي دروازې ته نو مخکې ټوله دروازې بندې کړې دي منډه خو یوې دروازې ته وهله چې په کومې وتل غوښته نو یوسف علی السلام ته منډه کړه نو دیم پس شاته منډه کړه چې راوی نسی نو کمیسی تراونی وقدت قمیصه من دبرن او ویش لو کمیس داغه د شاده طرف نه او چې څنګه دروازې ته ور رسیدل والف یا سیدها لدى الباب نو بیا مونته د دې سید د دې خزي خاون هم د قټیم کرا روانو کور تراغه د دروازې خواته بیا مونته دا حالت هغه په خپل ولید نو چې څنګه دا ولید نو مخکې خدای له دې مطالبه کړې دا الله فرمایي خو پورن خپل خاون توسوي ان ډیره مکار خزوه او کومه زنانه چې بے حیا شي بدکار شي نو ور سره مکارم شي او سړیم چې کله بدکار شي نو مکارم شي د دې سره مکاری بیا لازمه ده نو اوس دا زنانه جواب سور کوي وای قالت فورا وای د دې دی جواب ته تاسو ګورئ دا لوی د شاهي خاندان دا پاغزه کې سره خاتون اول ده نو دا خاتون اول بالکل د نن سبا زمانه د خاتون اول پشان دي سوای قالت وای ما جزاء من يفعل من اراد باهلك سوءا سزا د دا غچا چې ستا په اهلی د بدکار اراده کړي ستا د کور والا سره مطلب د بدکارۍ اراده کړي داغه سزا څه ده مطلب دا چې دغه زما سره د بدکارۍ اراده کړې ده په ما باندې لکه چې حمله کړې ده نو ته به وسو سزا ورکې ما خو پس منډه وهله چې سزا ول ورکم الا ايسن په خپل بیا وایي خپل خاوند ته ډیکټیشن هم خو پوره ورکې ورته وایي الا ايسجن مگر دا چې جیل ته ریواچولې شي او عذاب الیم یا دې وتخدردناک عذاب ورکړي سزا ورکړي شي نو یوسف علی السلام خپل سپای پیش کړه قال وی ویل هیرا ودتنی عن نفسي دې زمانه مطالبه کړې و زما د نفس وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواهی کوونکی یو گواه من اهلها د دې د اهلنا د دې د اهلنا خدا گواهی عینی گواهی نه و بلکې د قرینه گواهی و خلک په دې څه قرینه موجود ده کړم نو قرینه وخودله او هغه څه خلک وې دا شاهد په زانګو کې د دې یو ماشوم پروت و، نو هغه دا ګواهي ورکړه، دا خبره هغه وکړه، خو مخکې نه هغه وایي چې بچی خو نشته، له ده نه به ځان دپاره بچی جوړ کړو، متبنا به وګرځوو، خو هسې هم د دې څه ثبوت نشته دی، خبره بله ده، خبره دا ده چې عزیز مصر را روان دی، نو لوی شخصیت دی که نه یوازې خو نه دی را روان هم د دې ښځې د خاندان یو بل قسم ورسره دی نو څنګه چې دا حالت ولیده نو پوه شو ستاسو پریب دی او سازش دی ان کیدکن عظیم او ستاسو سازش او پریب ډیر لوی ډیر لوی یوسف خو بیا خپل خزه ولید چې د بدکارۍ مطالبه تکړه ده په عین خلک کنه ریډ هینډډ ونیوه او بیا مرته وای چاته خزي ته سنوي یوسف علی السلام ته یوسف اے یوسف اعرض عن هذا وقال نسوه فی المدینه اول دی خزو دی بیگماتو په خار کې امرأه ملنډې شروع کړي امرأه العزیز د عزیز خزا یعنی خاتون اول ده کنه خاتون اول وی پالک باندې مینه شوې ده تراوی د فتاها د خپل الکنا د خپل ځوان نه د غلام نه د خپل د بدکارۍ مطالبه کړې ده او د بدکارې نه وی چې د خپل حاجت دي طلب کړي دي عن نفسه داغه د نفس مطالبه تی کړي ده قد شغفها حبا یقینا وی بے قابو کړي ده دلره محبت کنه دا د غلام نه خصوص نه کوي مطالبه کنه خاتون اول خو بچته د غټو خلکو سره تعلق ساتي دا خبره چې وکړه ان لنراها مونږ وینو دی لره فی ضلال مبین په ښکاره گمراهۍ کې په ښکاره حماقت کې نو دی دا واورید عزیز مصر دی خزی واورید فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واورید د دیو د دی خزی د دی خزو دا فریب او دا سازش واورید چې دوی را پوری خان دی ملنډي کوي نو د ځان د صفایې د پاره داخله ګنه عذر ګنا بدتر از ګنا څه مالټا مڼا یا څه چې کټ کول کیږي او چې څنګه هغه دا میوه کټ کول او خوړی نو دو وقالت او دی وی اخرج علیهن روزه په دی وبانه یوسف علی السلام او ترویست فلما راینه نو کله چې د خزو ولید اکبرنه نو دې ډیر عجیب وګڼو ډیر عجیب وګڼو لوی وګڼو او حیران شوي وقطعن ایدیهن خپل لاسونه پرې کړل دا هغه دی چې تاسو پکې ما ملامت کوئ اوس دا د ملامت کولو خبره ده یعنی په دې کې تاسو زه ملامت کولم اوس دې الک نه به زه مطالبه نه کوم نو هغه ورته او بالکل ته ټیک وې مون خدا نه وې نه به چرته کې خراب ونه الکی نو د دې نه غوستا مطالبه بالکل درسته ده دا د بیګماتو د مصر کردار دی دا د نن جدیدیت چې په خپل مرزي باندې مطالبه کوي یو بل نه نو دا خو حق دار چې حق حاصل دی دا نجی ازادي ده نجی ازادي او دا نجی ازادي بیا ودریږي نه دا بیا په هم جنس پرسته باندې بل بل راځي دا تحفظ خواتین بل چې منظور شي نو د برتانیې پارلیمنت چې دا منظور کړو نو بل بل په سراغه وی چې د سړونو بم خپل خواهش پوره کړی کیږي دا نجی ازادي ده نو پارلیمنت مجبور او داغي منزوري هم بیا ورکړه او بیا په اخره کې ستومانه دي چې دا اوس سره څوک اوسې واپس څنګه کو نو دیو چې کله دا فذلکن الذی لمتننی فی ودا هغه چې تاسو پکې ملامت کولم ولقد راوته او ما یقینا دنه مطالبه کړی ده عن نفسه د نفس فاستعصم نورانه بچ شوی دی رانه بد شو ولئن ولئن لم يفعل ما امره او کده و نکو هغه چې زما ورته حکم کړی دی ان زما سره بدکاری و نکړه لا یسجنن نو دې به جیل ته ځي قید ته به ځي ولا یکون من الصاغرین او دې به شي د ذلیلو نه یعنی دې به ذلیل کیږي قال غوي یوسف علی السلام رب ای زما رب دعا کی السجن احب الیه جیل می ډیر خوخ دی مما دا غسن یدعوننی الیه چې دی وغه ته مارا بلی و الا تصرف عني کیدهن او کته د په نکی زمانه د دیو دا سازش او فریب اسب الیهن چرته زمایل نشم دیوته واکم من الجاهلین د دیو په دام کې ونن خدمه او شم بزه د جاهلانو نه فاستجاب له ربه نو الله قبول کړ د دعا ان رب د د دعا قبول کړه فصرف عنه کیدهن نو د دې سازش د دنه بن کو دفع کوته انه هو السميع العليم یقینا د الله اوریدونکې دی او علم والده واخر دعوانا د هرما اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان پتا یاد درئ